یا زاد بندنا باز بندنا مجبور یم یریګما نو دا شفارش خامخا منه مغه ته شفاعت قهری وای څنګه ته خپل غلام نه هریږي نو په ما باندې څوک نیاز غټه ده څنګه چې ته د خپل غلام نه نه یریږې نو زه د خپل بنده نه څنګه مجبور شم کذالک نو فس یا شو مانه ما عمل پوه شو داري بیان مونږه یا تونه دا قوم د پاره هر ډله پغه چې د دې سره دی په خوشاله دی دانا بدانا مجنون و مجنون کل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس کله چې ورسیږي خلکو ته ضرر تکلیف نو بری پر رب لره منی بین الی اخلاص کوونکی دی الله ته ثم اذا ذقهم اذاقهم بیا کلا چې وسک وسکوي دیوتا اذاقهم بیا کلا چې وسکوي دیوتا د خپل طرف نه مهرباني رحمت اذا فريق منه ناګان یو ډله د دیونه د خپل رب سره یې صدر ګرځوي لیکفرو بما تیناو د لپاره چې کفر وکي پغه چې ورکړ دې موږ دیو ته فتمتو الله یې مزي والي فتمتو نو مزي والي چې و دیو حصدار ګرځون کې الله سره د یو سلطان شته چې هغه د بلچا بندگی ثابته کی نه و اذا ذقنا الناس کله چې وسکومغه خلکو ته رحمت و اذا ذقنا الناس کله چې وسکومغه خلکو ته مهرباني او دا د مالدار د پاره فاتزل قربا ورکوا خپلوانو ته حق ده مسکینانو ته د لارې مسافرو ته ذالک خیرون دا ډیر غره ده دا کسانو د پاره چې را د لارې درځامتیا د الله اولایک هم المفلحون او دا کسان هم دي د فلاح والا اوس الله دې او ناجایز طریقې نه منع کوي او د یو رسمرت کوي الله غرض دا چې د خلکو مالونو نه ډیر واخلې فلا يرب عند الله دا نزيات کې د الله په دربار مانا الله په دې باندې ثواب نه ور کوي هندستړې والله ناراضه اس میں ایک برے رسم کے اصلاح کے گئے ہیں جو کہ عام خاندانوں اور اہل قرابت میں پائی جاتی ہے دیکھ دے اور رسم رد دے وای پلان لا څه شی ولې ورکم رسو دین راغه او دې شرا نکا دا ډوړی الکه ډوړی لین راولو پرېره سړی ډوړی لراو وما اتتم دا غرض نه دی ګوره آیات او د قران دا مطلب نه دی چې چا در سره احسان وکړو ته به احسان نه کې نه نه نه او مسافر دی زه پسې خپه شوی یم یما زبلار شم غیله دا غرض پړه کې نه دی چې مال سره کی ماشاء الله الله دې غیلا چې خپل ترورې راغلي پکار دا چې هغه ورله شمی لندن جوړا مو کی او ماشاء الله خپل ترورې لا سعودي عرب کمبل مور کی او یو راډو غړې مور لور کی الله دې غیلا دونه توفیق ورکی زموږ دا غرض غرض به دا ابای نه الله الذي خلقكم الله غزاد چې تاسو پیدا کړی ثم رزقكم بیا روزي در کړی تاسو ته بیا ومړ کې تاسو لاره بیا بجوان در کې تاسو لاره هل من شرکائکم ایشته تاسو د حسابداران هغه څوک چې وکي من ذالکم د دې کارونو نه څه شي سبحانا کله چې باران نه و کله چې وریاز نه و سخ نه امید وو او الله رب العزت په څنګه باران وکړو یاد بشي مر کرو کنه اوس خبره پوه شي بیا وکي وان كانوا من قبل وان كانوا من قبل اگر کو دیو مخکې دراورې دو د باران نه پدیو باندې من قبله مخکې د دې وختنا یا من قبله یا زما مولا نو ولې دا خلق غاړه نګدي جواب راغې فینک لا تسمع الموت زما محبوبه تنشورله مړو تا یعنی کفار پشان نه مړو مړی تا ورول نشی کوله نو دیو ته بسنګ وکي محبوبا او تنشور له کونتا ادعا ابلن لرا کوكب الدر وګورئ 319 صفحه ورني جلد کې اي لیکل چې د امام ابو حنیفه رحم الله خپل مسلک دا چې مړی نه اوري تفسیر مواهب الرحمن 60 صفحه او او یوشتم جل تفسیر خازن 14 صفحه او دیم جل علامہ نشاپوری 137 صفحه او وم جل ابن جریر تبری 118 صفحه او وم جل فتح القدیر 69 صفحه عمدۃ القاری 202 صفحه تمجیل اور رشید احمد گنگوی رحم الله و دا قول د حضرت عائشہ ده او دا قول د ابن عباس صاحب ده او دا قول د مولا علی قاری رحم الله اے پدې باندې بیا پورا باس کړه مولا علی قاری رحم الله کلی غټ غټ بدنونو والي بیا چې ته ګوره د غوخه چیرړای شي چې ته دا ګوره دا سترګو کې با تغییر راشي چې ګوره نو بابا وای زبردست بابا او خيار بابا ملک د زمانه بیا وای بچیا زما دا غوګونه کار نه کوي یا بچیا پسترګو می خړه خړه ده بچیا دماغ می کار نه کوي بچیا بچیا پسترګو می خړه راځي دا ټوله خبره خو بابا وسم پویا نشه په پردو بریتونو پورې انخته الله نه تو وسم ونه یری دی دا منځونه چې دا پنځه وختونه ولې رورا ولې رورا تغییر راغی تک تور شپوا نا سا پس پین سباون شو رب تا څه وشو راشه راشه الله ته د سبا منځو کا چې دا څنګه تغییر راغی په عالم کې وای وای نو د مازیګر زوال او نور یو طرف ته و سور یو طرف ته اوس په بل طرف شو تغییر په عالم کې راغی راشه اوس الله ته دوه رکعات څلور رکعات منځو کا چې خپل الله ته ووا مازیګر کې تغییر راغی هغه انوار چې سخت ګرمي والا وا سخت ګرمي هغه سختی په دې ګرمۍ کې واغه ګرمي هغه سختی لاړه په یخنۍ باندې بدلېدو والا ده ما خام کې خسته جرم عظیم ده نمر چې و هغه لاړو پناشه استاد ما خام منځ وکړه ماسختن کې غرنای هم ختم شولا غرنای هم پسې لاړلا ته د ماسختن منځ وکا یعنی کله چې تغییر راشي په یو عالم کې نو ته مغیر ته واپس کیږي چې الله دا څه چللې توبه مې دي توبه مې دي توبه مې دي توبه مې دي دسی بوي بابا انقلاب راغې وړو کې وي ځواني دی وا انقلاب راغې په عمر والا شوي خسته تک تور ګیره دی وا په دې تور کارګه باندې د سپین سباون چار او خېجاو وسترګې دې کار پرې خو دې وګونو دې په راشه او الله طرف ته خلق مغیر طرف ته خراشه کړي